یا د میش په حق شو ودرېدلو یا د میش د پوره ودرېدلو خطیبا په داس خاص شي چې خطبه وین کوو بعد العصر پاس د مزدګار مزنه بیان یې شروع کړو فلم یدا شیئا ودعا یده ودن پر شو کته ویل شي بیان شو پر نه پر شو پر شو یو شای یکونو ټول که تکوینی شي نه دی او که تشریعي دی کنه که وړې دی که غاټې دی هغه ټول بیان نه کړه او نه ټول تمرین وی کنه هغه که شي نه کړه هغه شي مراد دی چې هغه تعلق دین سره و و ا ك ن بيان تحاجاتا و زراتا و توكل في الكلام الخبار شي بتني دي وقعات حادثه ر و ل ب ك ن ا ا ك ن تولي بيان يتوكل له او وکړه پیګه بیان شي چې نبی سم فرمیل دا خبره وا پخې ان الدنيا حلوه حضره دنیا خوژادو او شنایادو خوژادو یعنی زیکه په لحاظ باندې خوندوره د دنیا کنه خوان ستا زیکه په لحاظ باندې ا منظر په لحاظ باندې خوبصورت دي دوکړي دو حضرتن عرب کنه غدار دو مکار دو کنه رنگ یې کنه روغن یې خورې جوړ کړه دا کنه خو نه خو سستانه پښینه کنه باطل خبره ده وان الله مستخلفكم فيها الله پاک تاسو لپاره خلیق ګون جوړوي کې دی په دې مزکه شه اچا خلیق ګون د خپل ځون الله پاک د خپل ځون ته کنه په مزکه شه میر نه بون جوړ کړی اوس اختیارات یې وکړه دا کنه چې ته څه کړې څه کې څه کړې مو ته باقي څه او کله چې ته باقي څه کنه ورغړن به څه یا لا په څه خالي بون جوړوین کی کنه د مخ شخال کې په دې نه په توسه مخ شخال کې الور نه په دې په توسه ورغلی څه دا بل چې توسه باب درې می څه کنه توسه درې می سبب نه رسی فنادرون كيف تعملون الله په قدین کړه چې تاسو څنګه عمل کی سکنه ته سه امتحان ده پدې شه همیشه به تاسو په دې شه پوت نه وستا كيف تعمل چې تاسو څنګه عمل کی سا دلا په کتاب کی سا او کله دنیا په دې ناز او په نعمتې بول ته څنګه عاشقون ګرځا او دلا په کنه غپل کېږي سا الا فتق الدنيا هر ټاک دې پر به جنډا وي قیامت پر باندې به قدر قدرت هي په دنیا په انداز ټګي دې د غدر د په دنیا شه سمره چې کنه د غدر وي دې مر په انداز باندې به کنه په چګولي باندې جنډا وي په قیامت کې په شندل شي باندې خلق دې کې چې دا غدار سړی وکنه دا خاين و غدار و دوکه با سړی و دوکه به خلق ته ورکوله هغه جنډا په شندل شي ولا غدر اکبره من غدر امیر عامته او نشته که دوکا و غدر غوټه په غدر د امیر العامه نه د امیر عامه په غدر نه بلکې نه خاټه غدر نشته مخاطر شو ده امیر عامه غدر خو یاده غده دا مطلب ده که چې د ټول ملک بدخاوي او ته دوکا کې اسره دوکا کې کنه بیا ته وخت الله او ایګه رات نور بده او بیا که اسره په دوکا باندې لګیا دوکا وسره کې کنه په غلا سره په دوکا سره کنه په دې نه کنه خاص قدر نشته ځکه چې دا خو یې بادشاه سره غوښتل نه کړي او ټول بشر قدر ده دا ټول بیت المال ده د ټول مسلمان حق ته په شي کنه دا شي خیانت کې په دا شي ګډوډ کې کنه یا نشه کنه قدر خاص قدر په قدر د امیر امانه هنه د ټول ملک چې کیم کنه هغه متولی ده بادشاه ده صدر ده وزیر اعظم ده کنه ا د په غدر نه به بل غاټ غدر نه جوړیږي کنه په زیره په ملک منه قبضه ونسی سیک په لوند خواش نه وی کنه او ټول بیت مال ا د زون وشمیری کنه ټول کنه خلق کنه حق وایي دا کنه حق غدر دا په دې سه به د میرامه کنه هغه مذمت پر سره وره یو ورځ لواهو عند اسی شخوره به شي د جنډا د کورټي څنګه ا د کورټي څنګه به جنډا به رسوي کنه او د حل په پیړو نه کنه چې دا هغه دار و چې د کوم سره به کنه خدر کړو کوم به کنه په دوکې په غلط وعده باندې غلطولو قال ولا يمنع ان حد منكم هيبه الناس ان يكون بحق اذا علمه هرګه دا مان نه کو یو کس پتو شي روب د خلق اې دې نه چې حق خبره وکاو چې حق ته ملي موي حق خبره ته ملي مدو او په شوړه کې کنه می خوې چې کنه غني پوت شي روب دا بجنا دا کنه ا دې مروایو نه حکومت په دور شي کنه چې حکومت په دې رول په سبه کرانو باندې کنه هغه ډېر ظلمون به سوي خجاج دي مروایو نه کنه چا به البیس نو شو کړه هغه ظلمونه به شکا سبه کران به کنه غریبون د خپل جان حفاظت ته خاطر خاموش په پوتې وي يعني مش هو رخصت من عمله كنا هذه مت واحد منهم قالوا كشي مش كان بابا نفاي حق يبون انكار كراوي ثم قال بن بعد يقول ابو سعيد فرم على ان بني ابو سعيد يقول على ان بني ادم مخلوق ولا تبقات ان شتا نبي سمبل چې خبر دا بني ادم په شوې دي په مختلف تکنه طبيعته بونه په مختلف حلقات طبقات بونه ومنهم من يولد مؤمن زنا دي کچا مؤمن پیدا کړي ويحيى مؤمن او مومن به کنه ژوندای وي و يموت مومن او مومن به مریا چې هغه لا پخته کنه مالیم دا حاضر شوی ته مالیم دا چې دا مسلمان دا او خاتمه به په ایمان بده وي دا هغه وحی ومنهم من يولد كافرا زنا دي كان كافر پيدو كيدي دا لا په علم شوی کنه چې دا کنه کافر دا یا حمیر له کافرون دي او یا دا دار د کفر دا مې په مې په ستاره مړي دا کنه دار د کفر دا ويحيى كافر كافر بجوندك وكافر بمري ومنهم من يولد مؤمن زنا پشته چې مؤمن به مؤمن پیدا کړي لکه چې مېر پلی دواړه مسلمان وي اته پته لګي چې مؤمن دا کنه خو به ورته پته کې چې مېر پشي یا دا د اسلام ده مېر پر نشته خو د اسلام ده ويحيى مؤمن او مؤمن به ژوند کو ويموت كافر كافر مري دا څه ځه پشه نه به سمې چې غصه ذکر کړه غضب یا ذکر کړه په دا مقابله ان غضب خوندونه ذکر کړه وی چې فمنهم من يكون سري العذاب سري الفي زرا په دې غضب ول خلق شاسي چې د زر کې وسه ولوي غضب زر کې ورتي کار زر کې ورتي سري الفي و د زر کې غړول ولوي نه غړي زیات دي نه تاسو کنه غصه زر کې نظریه په دې کې یو څه صفت ده چې غوسه زر کې ورندرمي خو دا بل بل صفت ده چې کله په نه خبره باندې په غوسه کېږي یا زر زر په احدام او بالاخره دا یو مقابل دی بل دا دا سړی نه سبل نشي چې دا په کای ریښ سړی ده که نه غوسه زر کې ونه سړېږي او نه بعد به راشي که چې دا که خای ریښ نه که نه زر کې پوزه کې ځکه چې غوسه زر کې به ونه دریم یا ومنهم من يكون بطيء العذاب بطيء الفيه زنا په دې حال کې شي د سستې غوسه ولدي سړا ته به وي غوسه نه ورسي نه ورسي که نه خو چې ورسي به په څه سړی شي نه که نه ځنه خلک دغه صفات ریک به دي که نه دغه که نه استعمال مو غندلو که نه خو احدامو بالاخره دغه یو د بل سره مقابل ده د یو صفات کا پسې ده که چې غوسه نه ورسي سړا ته به وي که نه کار نه ورسي خو چې ورسي به څه په څه سړی شي نه که نه د بل صفات یې بده چې په سړی شي نه وخياركم وتوسع ريخ سري اغلى ولې تلبن به ارده په مزکا پر د نمسای شي په مزکا پر د شاخ شي کنه هغه چې د مزکا سر مسکو کنه چې خور نه پیدا یو کنه خور و کنه و دې خور نه پیدا یو د خور ته به ورسو ونه زون نه پلوون جوړ وکړه چې آکه نه کله سړي مغزای مو ته وکنه قال وذكر دينا نبي سم پیرا ذکر کړو اے پیرا شاہ خلق خصلتینا بیل بیل فقال ملکم من یکونو حسن کذا نه په توسه د ریګه پرې کولای ولې پیر چې پوډي زر کې کړه پرې کوي ټال مټول نه پښه کو وای دا کار نه وو به افخاشه په تر دې چې کله د پیر در بنوړي بیا بادول وی کړه په وسره شي کنه مطالبه شه به ډېر بدول ده کنه خلاص ور خطو کنده پر دې کنه فاحدام بالخرا دا یو صفات بل سره مقابل ده خو نشدا سره یو نه بد ده بیا کلی مبلغ کو پوښتنه شي کنه سړی تنګوي نه سجوي نه دا رښتای ده عبدالرحمن هو پرکوي نه سي ول کذا غونډه خپل سره پرکوي څنګه شه سي کوي ته چې پرکول خو کو کنه خو پر سره شي کنه هدا ولا به پرکول نشته شه در پوت یې کړی نه خلک ته وای ما واشراک من ذاکر لدین اثر کذا پتو شه بتنا کذا چې پدبونه پیروړي بیا باب دی کنه باب پر کول کو و ان کله و کچیر د پر منځ به افره په طلب دی بیا هغه ډیر بدولی په طلب شي کنه فخر کو په طلب شي حتی ادا کان ته شمس ولا رسنه هله بیان کړو کړو حتی چې ورمسته دا د حجره په سره باندې شولا و اطراف الختان و دې ولې په سره په باندې شولا فقال ابي نبي صلى الله عليه وسلم اما خبردار انه لم يبقى من الدنيا فيما مزى منها او بیا ډېر ټیم خو موسم ته نه پته شو ډېر ورسته رسوي نو شي ټیم پدې کنه دا چې نبی سمې کچې دی هغه تاسو ټول دنیا عمر دا مر پته شو ده لکه مزګرای ټیم کنه مزګرای په شمیر بیچ تا کنه دا خدا خو نبی سم مشال وکنه سویر لا سره کول خو بیا په شتر شوی دی کنه چې سمره به دستر کټی ته یم دنیا وره نه را سره کویر نه ښه اجي صاحب دی بیرینه نه د خپل ځسینا او د خپل نفسینا ګناه یې څه ډېر کړی نه وي يعذر معلومه چې د باب فعل نه عذر يعذر اعذار اعذار د منه چې ګناه یې څه ډېر وکړو کنه ګناه کنه څه ډېر شي عذر هو ايه كده باريته ولا شيء ابو هنا وکر هغه شای چې سای د ګنا نه و د جرم نه پابند کنه پابند خلاصې دي ته عذر وته ویل شي دول دا باندې څنګه چې حتی یو عذر چې مې څه ګنا ګور شي ګنا ډیر شي دې څه توجیه دو دا هم دا پر سبب دو کنه چې دې کنه چې عذر به ته تموم شي کنه یو ور ګنا وکړو ا دې ودر کې درا شي چې خدای په کنو پیدا کنه انسان یو ان په سوشیتون نه پر شخص دی کنه سهو شو غفیر نه وشلا غفلت تا کنه انسان د حساب لو سړي خطو کېږي یو ور ګنا ونه وشي تبا کو بیا به ونه وشي بیا به تبا کو بیا به وشي کنه هو یو ور چې چاټ پټ لګیا دا چاټ پټ ګنا کو چاټ پټ ګنا کا بیا کا بیا کا کنه راو بدود دا منا چې خلک نه په ګورې شکل شو ډیپ شي کنه نو وکنه په دا خط به ود خط نه رالو کېږي یا پر قیامت کې نه راځي وعن عدي بن عدي الكندي قال حدثنا مولى لنا امش كان يو غلام دا دا حديث مش ايغي بيان كلا دا انه سمع جدي ايغي مير مولى دي ميو كان نيكنا روي خطه که چې باد ویني خپل مخ ته ای خاصه خلک سان روزي کنه دغه باد کو دغه باد کو دغه باد کو کنه وهم قادرون علی ان ينکروه او دې په دې قادر وی کنه چې معنی کنه انکار پنه کو فلا ينکرو به انکار نه پوندو کنه چې کله دانه به جوړ شي فاذا فعلوا ذلك بعذاب العامه خاصه چې کله دا کول شي کو چې دې کنه مخ ته کنه یو چار کېږي منه کوله کدی منه کوي نه واسطه د ود اسلام د اپ واسطه باندې کنه په دې علماء باندې لعنت وکړو وعيسى ابن مريم ذلك فلا علم الانسان داود وعيسى ابن مريم بیا الله په قدې باندې ا داود اسلام او د عيسى اسلام په شباب باندې په دې باندې لعنت شو ذلك بما عصوا وكان يقولون دا په دې وجه کې چې چاټ پټ فرمایي کړو ته جوز به کو نه ولا تعترونه على حق على حق اعترنا او تاسو په کنه ګډوي سره دې کړه په حق باندې پر ګډولې سره ولا تکسرونه على حق کسرنا او تاسو به تړي سره کړه په حق پر په تړلې سره په حق باندې به ارته ګډوي سره کنه یا به دا خبره وي او لې در باندې لا به کلی بعض من بعض یا به زنا کړه زنا د زنا سره کنه ګډوي ثم لا يلنكم بما لا تفتح بلا نذكر كثانه كبريلا نذكر لا ينجي منهم الا رجل نبخل سجي كان عددنا مگر هذا سلاي عرفا دين الله جدرا بك ديني بشندلاوي عالمي فجاد عليه بلسانه ويديه دا په دغه ټکو لګي په شباب بندا په لوس بندا کنه ازلم بس هته وی کچدا خو لره وکي وکړ به په شباب جهاد سره وکړو په لوس سره وکړو کنه او په ځلا جهاد سره وکړو فذلك الذي سبقت له سوابقه دا هغه انسان ده چې تر شوي دی پر کنه مخکنی خوشخبری یعنی ازلی سعادت دی پر تر شوی دی کنه علا پک دا اول نه نیک بخت دی کله وو الذي سبقت له سبابه چې تر شوي دی پر کنه سوابقه مخته ساتنه ته تر شوي دی چې هر قسم خیر جمع وکړو په ژبه جهاد وکړو په لوڅ وکړو په زوخه خود وکړو ورجل عرفا دين الله او بل هغه سره چې الله په دیني پیژندل وي فصدق به هغه تصدیق کړی وي ورجل عرفا دين الله فسکتانی او بل هغه سره چې الله په دیني پیژندل وي بیا پابو نه کنه خپل غلا شو ده فان را ما يعمل خيرا سکه په شاته ویني احب وله کنه هغه ځون ته کوم ورغوشي ته چې دا خو نه ځای ده شو به لګیږي عباد دې پر مو ساکنه مو دې پر یو ساعت یا کړ چې چارا بدل شو کنه بعد بعد د شو ته لري کنه په بیا وډه وا وانا بي سيد قال قال رسول ان الله عز وجل يسال عبد يوم القيامه قيامت مستلم له کو يقول ما لك سو ثابت اذا رايت المنكر فلم تنيره چې ته بعد ولیدل به پابه د بدن کار نه کړو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فیور کا حجته ا د سړي ته به کنه په دلیل وروشي فیقول وبي چې یا رب خفت نه سره خو د حال کنه ډېر ده یو خو نو نه دوا وی نه درې وی کنه ټول مخول ګندا و کنه خو نه شوی ته ولا ورجوت کوتر مې دا امید و چې خای به سنر ته وی خای مې معذوره غني کنه دا مله چې دا څه کنه حال شي کنه چې سای دې ډور خلک شوی ته ولا کنه دا و د لاسنګ خلوص شي کنه هو تا چې دا نه که چې باغ خی کړ بد دی بد ولا څنګه ختم شو وي نه کنه ایسه باندې تمیز ولا ورکی لکه په خو داخله باندې سر باندې ورو کنه چې مشتا غن بد خو سره بد نشي تل کنه نه چې خی بد تل شو ډور رام شي کنه پر غلا سره دي کنه دا به چې بچي انا به دا کنه خو جت تل کاوه ته وکړه اول باقي الحل ثلاثه في شعب الايمان وعن ابي مسلم قال قال رسول والذي نفس محمد بيده ان معروف المنکر خلیقتان دا دوا مخلوق دی تون سبا الله سم قیامت ہے الحق دے پر قیامت پر بدایت درول شی و اما المعروف او یو بس اصحابه هر چې معروف تا خپل ملګری ته به زره ورکوي که چې توزه چرولې یو مودې له حاصل تلا ده کنه امر به راته وکړو ويوعد من خيرا ومن خير وعدا بسكو تشتوز جرات رسول وهارك منكر فيقول اليكم اليكم